ډېره مننه. دا بل لیک زموږ اورېدونکي ملا عبدالمالک رالېږلی دی، دی پوښتنه کوي، وایي که له سړي څخه د جمعې لمونځ فاسد شي، وروسته به دی څلور رکعته راګرځوي او که دوه رکعته؟ حضراتو! که د جمعې لمونځ فاسد شو، د امامه سم فاسد شو، د قومه سه هم فاسد شو. نو بیرته دې د سره د هغه د جمعې لمونځ شروع کړي چې وخت باقي وي د ماپښین وخت دا دی ستا د امام سره هم لمونځ فاسد شو د قول دا خو د مابین ځي ولې د صلات امام لمونځ د امام متضمن دی لمانځه لره د قول صحتا و فسادا یعنی که د امام لمونځ صحیح شو د قول دا ورسره صحیح وګرځي او که د امام لمونځ فاسد سو د ټوله قوم چې په ده پسې نیت کړي اقتدا کړې د هغو لمونځ فاسدېږي نو که امام سره د قومه د ټولو لمونځ د امام په خاطر فاسد سوی دی بیرته به د جمعې مبارکې لمونځ د سره شروع کړي دغسې مثلا په لمانځه کې امام وخندل اودس یې مات کړي لمونځ یې فاسد کړي ولاړ دسې اودس دې تازه کړي بیرته دې راسې دا لمونځ د سره شروع کړي او که داسې پېښه ده چې د امام او د قوم منځ یې دی د یوه نفر سره لمونځ فاسد شو دغه یو نفر دی هغه په لمانځه کې وخندل او په زور یې وخندل قهقهه خندا یې وکړه اودس یې مات کړي او د هغه رنګ یې لمونځ فاسد شو نو دی خو به ځي اودس به تازه کوي دی چې د اخوا راغی اودس یې تازه کړي لمونځ ختم شوی دی نو حضراتو په دا وخت کې به تاسو سوچ وکړئ که داسې و چې په بله جامع کې په دغه ښار کې په داخل کې د ښار بله جامع و او ته ورسېدلی سوای پر تا فریضه ده چې ته به روانېږې دا جامع پرېږده و بل جماعت ته و بل جامع ته به ورسې د هغه امام سره به د جمعې مبارکې لمونځ وکړې او که داسې وو چې په دا ښار کې دا یو جماعت دی یوه جماعت ده او یا د ټولو جماعو یعنې معنا جامعګانو دغه لمونځ پر یوه ټیم باندې وو چې دلته دا وخت تېر سو هغه هم درسه تېر سوی دی نو ستا په ذمه کې وروره د ماپښین څلور رکاته فرض دی خپل د ماپښین څلور رکاته فرض به کوې هغه به بلا جماعت کوې جماعت به نو نه کوې منو علیه الفتوا والسلام